د حضرت عمر او د عثمان په باره کې حضرت عثمان په باره کې یو کم سلمه صفه کې خلافت کې لیکلي مودودي حضرت عثمان نے مال رشتہ داروں کو دیا آغا د بیت المال مال هغه خپلوانو ته ور کړو دا اعتراض تبری راغ راغسره پنځم جل کې چې حضرت عثمان خپل مال نه دی ورکړي خپل مال ورکړي دی د بیت المال لا من بیت المال د بیت المال هغه حضرت عثمان خپلوانو ته نو ورکړي هغه الله ډیر مال ورکړي خپل مال به راغه سید زکات او خیرات او هغه به خپل مال ته ورکاو هغه به تقسیماو نو هغه هغه راغی وې د تقسیمو هو کاغه حواله هغه وی هغه طبقات الکبرى حواله ورکړی دا طبقه طبقات الکبرى والوی چې دې کې واقعي دي په دې کې څوک دی واقعي چې دا خبره کړي واقعي دروغ جن دی حضرت عثمان په باره کې هغه لیکي ننن مې صفه 106 109 کې حضرت عثمان بن صاف ته حضرت عثمان بن صاف او انصاف نه کاو سلمه صفه کې لیکي سبب فتنه ته هغه سبب د فتنه وو 107 کې لیکي افریقا کا خمس مروان کو دیا د افریقی چې سوره خمسو پنځم هغه مروان ته ور کړو سلم صفه کې لیکي شیخین کې طریقې سره خلاف ته حضرت عثمان د ابوبکر او د عمر د طریقې نه خلاف وو یو سلسط کې لیکي حضرت عثمان نے ظلم او عدوان کیا حضرت عثمان ډېر ظلم او زیاتی کړیو دا رنګ 108 کې لیکي غیر موضوع لوگو کو مقرر کیا داغه حدود لایق نو هغه خلک مقرر کړي په دوه باندې یو کم سلمه کلی کې حضرت عثمان نبی کې حکم کو توړه هغه د خپل پیغمبر حکمونه مات کړو نو چې د پیغمبر حکمونه ماتول او د ابوبکر د عمر خلاف کاو خائنو بدنظمو سبب د فتنې او ناکار خلک مقرر 116 کلی کې غلط پالیسي والے ته هغه پالیسی غلطه وا نو دا سه خلکو سره نبی علی السلام بیا رشته کوي چې د لوریانه ورکړي په نکاح دا سه خلکو د طرف نبی علی السلام بیعت کوي چې وی هاذا ید عثمان دا سه خلکو سره بیا هغه بیعت کوي حضرت علی باندې دا یو الزام دی چې خپلوانو ته مال ورکړیو حضرت معاویہ ببارکیری کی ایک سو اٹھاوی صفحہ خلافت ملوکیت کے حضرت معاویہ کا حکومت طرز حکومت غیر آئینی تھا آپ سے طریقہ نو ایک سو پچیس کلی کے مودودی باغی اور بدنظم تھے حضرت معاویہ بغاوت کا بدنظم ہو خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کر دیا خلافت ملوکیت کے بدل کرے ہو 174 کی لکھی 153 صفحه کی لکھی غلط کام کیا معاویه به غلط کارونه کول ها یو سل اته پنځوس کلی کې مودودی خلافت کې لیے جنگ کی هغه د الله د پاره نو کوي هغه د خلافت د پاره جنگ کاو 158 کلی کې زور سے خلیفہ بنے هغه په زور خلیفہ جوړ شو چا نه خلیفہ کاو دارنګه 174 کې لیکي مودودی حضرت معاویہ نے کتاب اللہ اور سنت رسول کے سری خلاف احکام کی خلاف ورزی کی و حضرت معاویہ با د قران او د پیغمبر د سری احکام خلاف ورزی کولا دا هو حضرت طلحه او زبیر عائشه توهین کړي 124 کې چا سره ویلې نشي چو ایو سو چورتر کی لیکي خلافت کې حضرت معاویه نے بدعت کی معاویه بدعت کړو 174 کې لیکي خیانت کی حضرت معاویه خیانت کړو یو سل 50 یا کې لیکي حضرت معاویه والد پر زنا کی شهادت کی هغه د خپل پلار په زنا گواہی کوي چې هغه ما پلار زنای دی الیاذ بالله دا رنګ یو سل یو کم اتیا کلی کې اس کې عهد می حد تول دا په زمانه کې ډېر حدونه مات شوی او د الله او د پیغمبر بیا تفهیمات حسیدوم تبه چارم 47 صفحه کې لیکي مودودی وی یو یو خو ګران ده اصل چې درس کوم صحابي پاتې نشي بغیر الزامه نو بیا وی صحابه کرام پر يهودي اخلاق کا اثر تا په ټولو صحابو د يهودي اخلاق په اثر یو پکې صحیح نو نو ټول پکې را ټول سکړه يهوديان کړه او يهود هغه خلق دي قران سوې یا ایه الذین آمنو لا تتخذ اليهود والنصارى اولیاء او د هغه ناکارو خلقو عادتونه او اثر په دې کې راغلو مودودی وي دا دا خرو غوند بیا هغه انبیاء علیهم السلام او تجدید انبیاء باندې شروع کړي هغه ځان لبیا مسله د انبیاء په باره کې چاغه رسائل او مسائل کې اغلی کې حضرت موسی علی السلام نے رسائل و مسائل حسیول اٹاوی صفحہ کی لکھی موسی علیہ السلام نے ایک بہت بڑا گناہ کیا تھا هغه یو لوی ګناه کړی و دا یو کتاب ها وګورئ ځان لا دا دو بای ابو العلا مودودی او امام خمینی دغه رونو کم کار چې د خمینیو نو هغه کار د سو هغه د مودودی عمر وره دې دې کړي ما نه دې کړي دا کتاب لیکل لري عالمی مجلس تحفظ اسلام د کراچۍ او شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحم الله مستقل کتاب لیکل او حقیقت موجودی شیخ القرآن مولانا عبدالسلام رحمت الله علیه هغه په لیکل احسن الندی لرد الموجودی دا کتابونه هغه لیکلي دي په دې کتاب کې د موجودی جلد ښکار کړی چا کم زه بیان کړی کم ځای اخبارونو کې بیانونه ورکړیو کم ځای کې جلسې کړي اندرونی بیرونی کم ځای کتابونه دا ټول نقل کړي په دې کې راغسته وروړه دا وګوري ځان نه زنوي زه دې نه یو څو مشک نمونه خروار خیم او هغه ځان له جماعت جوړ کړي اسلامي اسلام او یی نسبتی دا زما چې کوم اسلام دی ستاسو نه زما اسلامی زما اسلام دی چې زما څه خوخه نه په د یو فقه پر خو دې نه ده سلور امامان او داغه فقه کمزوري ثابت کړی دي صحابه پر خو دې نه دي انبیاء پر خو دې نه دي نو استه وایا چې دا ټول خراب شو فقه خراب شي مذاهب خراب شو صحابه خراب شو انبیاء خراب شو د دې کوم نه ها بل پیغمبر راځي نه او پیغمبر هم هغه بنده وي دا غنم کوتا یاري کی یو دی کی لګي د زخم یو زما لمن پاک را په دنیا کې چه دی نو یو ز پاکه زما دا سکار دنیا کې نه ده کړي چې هغه په بدی به خلک یاد کی او کلین شوی به کاو اول ګروسته بیا صوفي جوړ شوی دی دغه ته ګناه غنه وي اته بیا ګناه هغه لمبه تصویرم خیم او اخیرم بیا خیم د کیس پر خو دې نه دی الله دې په دې علما او رحمتونه وړي پکې مړي ژوند دي بعد ژوند دي مړي شیخ القران چې کم مهنت کړو او ها کم کار چې هغه کړی دی نو هغه رسته بیا دا کتاب هغه لیکلو دا رنګي په کار زمنګ داغه سره ذاتيات نشته وروړه خو نقصان یې کړی ډیر نقصان یې کړی هرغه څوک چې هغه انبیا او صحابه بدنامي اولیاء بدنامي چاغې د خپل زماني زمریو زمریو د حق پر رسولو کې د الله د پیغمبر پر رسایې کې مخلوق دا هغه د خپل زماره داسې نوجوانانو چاغي ځان ته نو کتلی نو چې داسې خلکو باندې سړی الزامونه لګي نو دا موږ بغداد سره غریب پاتې کیږو یو زغه خلک به سبا زمون په ګریوان کې لاس اچي چې او بېمانو تاسو به قران کې دا زینوي تاسو به غریب پاتې کیږئ موږ به څه جواب کو نن که ته د هغې دفاع کې موږ د دې دفاع کو وروره هاته سوچ وکا ورو د هغې په باره کې دفاع مکه او د هغې په باره کې ته به سبا قیامت کې څه جواب کې دی لیکلی دی هاوی مقاصد کے لحاظ سے موجودی اور خمینی مشن ایک ہے ایک سو تیس صفحہ د دې کتاب صفحې ځان سره اولی کوي او دا کتاب ځان نه پیدا کوي ها چې کوم پروفیسور سید منور ها حسن صاحب چې کوم وفات شوی هغه جلسه ته خطاب کاو پاغه وخت کې هغه ها چې 1900 یو کم اتیا نواسی 1989 20 نومبر چې کوم د پندای هغه نوای وخت رساله ده هغه جنرال سیکریټری پروفیسور منور حسن هغه وی کې آیت الله خمینی او مودودی کمیشن مقاصد کے لحاظ سے مماثلت رکھتا ہے چې آیا خمینی او مودودی د مشن په لحاظ کې یو بل سره سری برابر دي او خمینی بې ایمان هغه سړی وو دا غپلار کتاب یې لیکلې کشف الاسرار دا څه خبرې چې حضرت عمر به هغه پورې نو د کېده سو پورې بچاغلې واتت بې ایمانی نه وکړي الا یاذ بالله دا غپلار دا لیکلې دي چا په خوري موږ نه شراتلې او دی وی په مقاصد له لحاظ سره مودودی او غیدا شی دی ته هغه سړي سره ملګرتیا کې چې هغه صحابه داسې بدنام کړو هدارنګه هغه وی پدې کې د کلی دی هداغه هغه مشن وی حضرت نوح علی السلام کې د جاهلیت جذبه وا او داوود علی السلام چې هغه په اولیه خزماین شوی مودودی وی تبدیلی کې هغه وی تمام انبیاء سے قصور بھی جاتے ده د ټولو انبیاء لم سه ګناونه کیږي او هغه له سزا ملاويږي هيو داغه نه موسی عليه السلام نه لوی ګناه شوی دا چې یو فرعوني وجلو او بیا وی نبی عليه السلام هم کوتایا نکیږي هغه سپاک نو انسان دی دن وشکاره کې سپاک پیغمبر نه دی 46 صفحه کې پدې کې لیکلي دي دا تاسو تازه کې خیمه ها چې زه خپل غاړه آزادوم دا چې خپل خوخه د بیا منی نه منی ها په نبی عليه صلوات و سلام په بارک لیکي وې اسلام میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہاں ہاں، اس طرح واضح طور پر بیان کی گئی ہے کہ ہم ٹھیک ٹھیک یہ بھی جان سکتے کہ رسول کیا ہے اور یہ بھی کہ وہ کیا نہیں ہے نوبیا فوق البشر ہے نہ بشری کمزوریوں سے بالاتر ہے ہاں بیان کئی نوبیا اس طرح دا خبر کرے خیم جب وہ کام تکمیل کو پہنچ گیا چې د نبی علیہ السلام کمکار په ذمہ واغه اخر ته ورسېده جس پر محمد صلی وسلم کو مامور کیا گیا تھا تو آپ نے ارشاد ہوتا ہے کہ اس کا نامے کو اپنا کا نامہ سمجھ کر فخر نہ کرنے لگنا نقص سے پاک بے عیب ذات اور کامل ذات صرف تمہارے رب کی ہے تدا فخر سر موایا تو نقص نہ پاک اور عیب نہ پاک صرف یو اللہ دے لہذا اس کار عظیم کے انجام دہی پر اس کے تسبیح اور حمد و ثنا کرو اور اس ذات سے درخواست کرو کہ مالک اس تیئیس سال کے زمانے خدمت میں دارنګ یو یو خبره هغه کوي ها جون کې وخت تاسو تفریم پوره ده دا بیا دې یو خبره کوي وی دنیا میں ایک ہی معصوم ہے مذاہب اربعہ بان توہین ها چې سلور مذهبونه دا صحیح نه دي دا کمزوري دي 61 صفه پدې کې لیکي چې دا سلور مذهبونه نه دي دا مضبوط جزمي دي د هغه سلور فقہ هغه هغه باندې د بیان کړي 400 صفه په دې کې د بیانې اي الله وای امام ابو حنیفہ کی فقہ میں آپ بکثرت ایسے مسائل دیکھتے ہیں جو مرسل اور موزل اور منقطع احادیث پر مبنی ہے وای دا هغه فقہ په ټولو کمزورو احادیث باندې هغه سره مبني جوړ شوی دا یا جن میں ایک قوی الاسناد حدیث کو چول کر ایک ضعیف الاسناد حدیث کو قبول کیا گیا ہے صحیح حدیث پر خود ہے او ضعیف حدیث ته تللی دی یا جن میں احادیث کچھ کہتی ہے اور امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کچھ کہتے ہیں ویسا پہ صحابہ یو وی پیغمبر یو سوی او امام ابو حنیفه او داغه ملګری بل سوی ان دا یہی حال امام مالک کا ہے یہی حال دغه حالت د کمزور د احادیث دغه د چا حال دی د امام مالک امام شافعی کا حال بھی اس سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے امام شافعی دغه حالت ته تفهیمات حسیول تب هشتم دو تین سو سٹ تین سو اکاس آپ کے ذکر کرے دا چه دا سلو رفقی دا پس سی بانی ها بنیاد دی نو چې فقه ستا غلط شو صحابه دی غلط شو نو پاک سوک شو یره پاک واحد زیما دا ګورا د خپل صفات څنګه کوي وای چنانچه اپنی جگہ بالکل مطمئن ہو زه په خپل ځای بالکل د ځان مطمئن یم کہ میں نے کوئی ایک لفظ بھی خلاف حق نہیں کہا چې ما یو لفظ هم غلط نه دی ویلې تا یو لفظ هم صحیح نه دی ویلې دا څه په کار وانه رسائل و مسائل حسیول ها 302 صفحه تبدوم کې لیکلي مودودي بیا لیکي الله کې فضل سے مجھے کسی مدافعت کی حاجت نہیں ہے انا کته ولې مدافعت کې بعض نور دا خو شاټاری مدافعت کې او زما مدافعت مکوې زه حاجت نه مې مدافعت تا مې کئی خلا مې سے یکایا یکایک نہیں آ گیا ہو زه یواز نیم راغله میری تحریر صرف اسی ملک میں نہیں زما لیکل صرف په دې ملک کې نه دي دنیا کې اچھے خاصه حصے میں پیری ہوئی ہے او زما کتابونه دنیا پر نور ملکونو کې هغه خوار شوی دي ها زما کتابونه زکه دا خورول غواړي وي دا اور میرے رب کی مجھ پر عنایت ہے دا وسګورا میرے رب کی مجھ پر زما ہمارے درب دا احسان دے کہ اس نے میرے دامن کو داغوں سے محفوظ رکھا چې زما لمن هغه بالکل محفوظ ساتلې ده زما محفوظ ما او د پیغمبرانو نه کوتایا نکیږي پیغمبره ستانه درویش کاله کې چې کمی کوتایا نشوي دي نو دا الله نسکوا د مغفرت سوال کاوه وي هغه د مغفرت سوال کاوه ځکه کوتایا نشي وی او زه بالکل سیما پاکه ما میں نے میرے دامن کو داغو سے محفوظ رکھا چې زما لمن د داغونو نه محفوظ ساتلې ده دا خبر هغه تقریر چاروزا کانفرنس چې کوم د جماعت اسلامي په لاهور کې ها 28 اکتوبر 1963 کې چې کوم تقریر د کړو دا لاغې ناغې اقتباسات راغسي دي ها هدارنګ د د حالتونه دا وی بالکل ز پاکه ما کنه پاک صرف انبیاء علیه السلام دی په دنیا کې هدا وی الله پاک دی الله خو خود پاک دی اخو ده پاک آئی که ده چاشک نشتا تو خو انبیاء نه پاکه حالان کې انبیاء علیهم السلام د وړو د لوی ګناهونو بالکل پاک دي د وړو د لوی کوتایانو نه د هر سیز نه پاک دي دا کده به ساتو منګه حدا د هغه ابتدایي تصویر دی ابتدایي تصویر دی دا ښا دا هغه ابتدایي تصویر دی وې زما بالکل حاجت نشته نو چې حاجت نه زما لمن پاک ادا پاک وا تا کلین شي کاو دا لومبنه سره تصویر د نوجوانې دی بیا چې کله هغه په دې حالت کې راغلی و نو دا هغه حالت وګوره بیا ورسو ها ځکه دا بیا نور دی دا رومبه دی بیا 1923 کې دا دی بیا دا دی بیا ورو دا شوی دی دا دا تصویران دي دا دا ها اول کې څنګه دی اورور بیا لګوند کی گزاره کړي راخه دا او د په صاحب او پام بیا او بدوي ها حالات حیران بشینو د مخلوق حالات دا وګوره په مشن کې دواله یو دي دا خمینی دی بې ایمانه او دا هغه موجود دي دواله یو ځیناست ها مشن مقاصد کې لحاظ سے دا یو دي دواله ها دارنګ او خمینی هغه سړی او داغه پلار حضرت عمر صحابه باندې با کم لانتان وی موږ لا پکار دادی چې موږ د زړه او د عنایت نه کار وانلو دا داسې خلکو چې صحابه او انبیا په سیراغسي او روافض دي ارسوک چی صحابه انبیاء اولیاء بدنامي ناغه موږ په داګه خایو ځکه نقصان نه کړی دي دغه کتابونه دغه زونه وباسا بالکل زمونږ وروړي یالا او کو سو پر دغه سره په دې مقصد کې روانه په دې جماعت کې روانه یا من شبه بقوم فهو منهم سوچ د چا مشابهت کوي قیامت کې بداغه سره سب کې ولاړې سب کې دراغه سره سبا ولاړې روړه نو من خبردار کړی چې داغه مشن داو پروګرام یې داو اوس ته ځان ته وګوره زمنګ مشن خدا غده او داغه مشن داغه الله دې موږ داغه د مشن او داغه د پروګرام نه محفوظ وساتي تفرید شرمنده بیا بخیر ان شاء الله